په دې کې زیاتې کول یا سستی کول د دې نه منع راغلی وه یعنې کوم پاکیزه څیزونه چې الله حلال کړي دي هغه په ځان باندې حراموي ما حلال حلال وګڼئ او کم سیزونه چې خبیث او حرام دي نو که همیشه لپاره حرام وي یا په خاص حالاتو او خاص اوقاتو کې حرام وي نو د هغې نه پرهېز کوئ حرام یې وګڼئ پرهېز ترې کوئ اوس دې آیاتونو کې دا تنبیه ده چې کم څیزونه شریعت ښکاره نه دي بیان کړي د هغې متعلق فضل او بیکاره سوالونه مه کوئ تپوسونه مه کوئ څرنګ چې د حلال او د حرام په سلسله کې د شریعت بیان د هدایت ذریعه ده نو همدقه شانتې خاموشي هم ذریعه د رحمت او د سهولت ده یعنی په کم څیزونو کې چې شریعت خاموشي وکړله بیان یې ونه کړ چې حرام دی او یا حلال دی دا بیان یې ونه کړ نو دا خاموشي د شریعت دا ذریعه د رحمت او د سهولت ده الله پاک چې کوم څیزونه د خپل حکمت او عدل د وجې نه حلال یا حرام ګرځولي دي هغه حلال یا حرام وګڼه او کم چیزونو کې چې شریعت سکوت کړی دی خاموشي کړې ده په هغې کې ګنجایش شته دی په هغې کې فراخي شته دی مجتهدینو ته پکې د اجتهاد موقع ملو ده د عمل کولو یا د نه کولو ازادي الله ورکړې ده شریعت چې کوم ځای کې سکوت او خاموشي کړې ده په هغې کې بنده ته د کولو یا د نه کولو اختیار او ازادي ورکړې شوې ده اوس که د داسې څیزونو په باره کې خامخا بنده بحث شروع کړي سوال او جواب شروع کړي بیا خاص په داسې وخت کې چې قرآن نازلېږي نو ممکنه ده چې د ډېرو سوالونو او جوابونو د وجې نه بعضې داسې احکام نازل شي چې هغې کې دا ازادي درنه واخیستې شي یا یو سخت حکم راشي نو بیا به کولی نه شي کم څیز چې بنده په خپله غواړي بار بار یې تپوس کوي او بیا کولی نه شي نو چې بار بار تپوسونه کېږي د الله طریقه دا ده چې بیا هغې کې سخت حکم راولېږي د سوال کولو نه ظاهرېږي چې سائل په خپل ځان باندې په خپل نفس باندې باروسه او اعتماد لري چې زه دا کار کولی شم چې څنګه حکم راغی زه به کولی شم نو دا قسم دعوا مناسب نه ده چې خدای حکم راولېږه زه به کوم او کولی شم کله چې په سوال جواب کې سختی راشي نو په بنده باندې الله امتحانات راولي په ډېرو سوالونو امتحان راشي لکه بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام حکم وکړ چې غوا حلاله کړي قتل شوی نو د قاتل معلومولو دپاره موسی علیه السلام حکم وکړ وی الله حکم کوي چې غوا حلاله کړي اوس بني اسرائیلو له پکارو چې هر قسمه غوا چې راوستې وې او هغه یې لاله کړې نو کار به شوی نو دوی پکې تپوسونه شروع کړل چې دا غوا وړه ده که زړه ده توره ده سپینه ده یوې کړې ده یوې نه ده کړې نو دا قسمه سوالونه او جوابونه شروع شو نو چې څومره دوی سوالونه کول نو هغه مروته الله پاک سخته کړه خبره په څلوېښت کاله بیا په غوا پسې ګرځېدل او اخر کې غوا پیدا شول او حلاله یې کړله نو ډېر سوالونه مناسب نه دي پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمایل اے خلکو الله په تاسو عج فرض کړ اوس یو سړی راپورته شو ویې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم کال په کال حج فرض وي پیغمبر علیه السلام غږونه کې بیا وی بیا وی په درې ځلې ورته ویل که زه درته وایم چې او هر کال حج فرض دی نو بیا به در باندې هر کال لازم شي بیا به کولی نه شي نو په کومو څیزونو کې چې زه تاسو آزاد پرېږدم نو تاسو ما پرېږدی ومې وې چې یو ځل حج په تاسو حج فرض دی خو بس په عمر کې یو ځل شو اوس ته بار بار دی چې هر کال او هر کال او هر کال لکه ویل چې او اوس به در باندې فرض شي بیا به یې کولی نه شي نو چې مې ازاد پرېښودی نو ما پرېږدې بار بار مه وایې حدیث مبارک کې وي په مسلمانانو کې هغه کس ډېر لوی مجرم دی چې د هغه د سوالونو په وجه باندې یو څیز حرام کړی شي حالا چې مخکې حرام نو او د ده په سوالونو باندې حرام کړی شو بهر حال دا آیات د احکام شرعیو په باب کې بې ځایه او بې ضرورته سوالونو نه منع کوي چې بې ضرورته تپوسونه مه کوئ داسې سوال کوئ چې هغې کې خیر وي ستاسو پکې فایده وي نو بې ضرورته بې ځایه سوالونه مناسب نه دي نو هر سائل چې سوال کوي اوس هم که څوک سوالونه د عالم نه کوي یو عالم نه تپوس کوي نو سوچ دی وکړي چې زه څنګه سوال کوم دې کې ما ته فایده شته او که نه عامو مسلمانانو ته پکې فایده شته او که نشته دی نو د فایدې سوال دی کوي بې ضرورته تپوس مناسب نه دی اوس د دې سوال څه ضرورت دی یو عالم ته سړی ور مخامخ یو چرګه مخکې پیدا وکاږي اړه تا ته وی چې چرګه مخکې پیدا نو څه چلو شو یې راته وی چې اجه مخکې پیدا څه چلو شو نو دا بیکاره تپوسونه کول دا د بیکاره خلکو کار دی خامخا چې څوک سوال کوي نو د فایدې سوال نه کوي الله فرمایي ان تبد لکم تسؤکم که درته بیان وشي نو خفه به شي یو ځل پیغمبر علیه السلام په منبر تشریف فرماوې تپوسونه وکړې جواب به درکړم نو یو کس پاتې دی ورته زما پلار کوم ځای کې دی پلار یې مړ وی پلار یې کوم دی ورته یې فنار په دوزخ کې دی اوس به دې زړه څه وایي ولې تپوس کې چې پلار مې کوم ځای کې دی جواب ملو شوی دوزخ کې دی اوس به دې نه خفه نو دا سوال نه پکار پیغمبر علیه السلام ته درته اجازت درکوي چې سوال وکړه خو د احکام شرعیو سوال وکړه چې مسله درته اسانه شي نو ته د مړ پلار په باره کې تپوس کې داسې نور هم سوالونه نامناسب چې دي نو جایز نه دي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء سوال مکوي تاسو عن اشیاء د سیزونو په باره کې ان تبدلکم که دغه خبرې او دا سیزونه تاسو ته ښکاره کړی شي تاسو حکم نه تاسو به خفه کړي بد به در باندې ولګي و ان تسألوا عن عنها کچر تاسو سوال کوي د خبرو باره کې حين ينزل القرآن فكم وقت نازل ولي شي قرآن تبد لكم نتاس تبقال شي عفى الله عنها الله د دې خبرو معافي کړې ده چې څه مخکې شوي دي د هغې الله معافي کړې ده والله غفور حلیم او الله پاک غفور بخون کې حلیم صبر والا دی د بعضې څیزونو په باره کې که تپوس کېږي نو د دغې څیزونو په باره کې الله معافي کړې ده عفا الله عنها یعنی الله چې د هغې څیزونو په باره کې حکم نه دی رالیږلی نو انسان یې د هغې په باره کې ازاد پرېږدی په دغې څیزونو باندې د هغې په استعمال باندې په نه استعمال باندې کې رفض د الله نشته دی نو دې ځای نه عالمانو یو مسله را ایستلې ده چې اصل په اشیاو کې اباحت دی یعنې عام څیزونه مباح دي د کوم څیز د حراموالي حکم چې قرآن حدیث کې نه دی راغلی هغه څیزونه مباح دي د هغې الله معافي کړه عفا الله عنها یا دا مطلب چې د دې فضول سوالونو نه مخکې که چا څه سوالونه کړي دي هغه معاف دي او آینده بیا فضول سوالونه مه کوئ بې فایدې تپوسونه مه کوئ عفا الله عنها الله معافي کړې ده د دغه بعضې اشیاو نه چې د هغې بیان یې نه دی کړی الله معاف کړی دی دا مباح دی یا کم فضل سوالونه بې پیدې چې مخکې چې هغه معاف کړي دي خو مخکې خیال کوئ بې پیدې تپوسونه مه کوئ والله غفور حلیم الله پاک بخون کړي او صبر کوون کړي قد سألها قوم من قبلكم په تحقیق سره سألها قوم سوال کړی دی هیڅ قومونو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین بیا ګرځېدلي دي په هغې باندې انکار کوونکي پخوانو قومونو پیغمبرانو نه سوال کړو او چې حکم به راغی بیا به پرې عمل نه کوو اختلاف به یې کوو د هغې په وجه هغه قوم الله هلاک کړی دی قد سألها قوم من قبلكم په تحقیق سره سوال کړی دی د داسې خبرو مخکې قوم ستاسو نه ثم أصبحوا بها كافرين بیا ګرځېدلي دي په دې خبرو باندې کافرین انکار کوونکي عمل یې نه دی کړی ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام دا جاهلیت په زمانه کې بعضې کسان داسې وو چې یو حیوان د پیو هغه به د یو بت په نوم باندې وقف کو او بیا دغه څاروی یو حیوان هغه به په خپل پیدا کې نه راوسته په خپل کار کې به نه راوسته او د دغه څاروي په د هغې بت په نوم باندې به دې ته به بحیره وي د کوم حیوان په چې د بت په نوم باندې به وقف شو نو بس هغه د بت له ورکول د هغې بت منجور ته به ملو شو عامو خلکو هغه پی بیا استعمالول به نه نو دغه څاروي ته به بحیره وي او صائبه یو څاروی به یې غونډ د یو بت په نوم باندې خوشې کړ بیا دغه څاروی چې په کوم ځای به ورته هغه ته به چا څه ویلي نه شو که د چا مال به یې خوړه نو خوړه دی چا به هم څه نه دی دا د فلاني بت په نوم باندې آزاد کړی شوی دی په هندوستان کې غوا ته مقدس غوا وایي مقدس ځای او د خدای درجه ورکوي دا زمونږ خدای دی او څوک وایي دا زمونږ مور ده دا غوا زمونږ مور ده وایي نو غوا که په بازار کې د کلیانې دکان ته ورله د دالو په شکري کې خوله کېښوده چې څونه دال خوري نو دوکاندار به ورته نه وایي چې اخوا شه د سبزۍ په دوکان کې ورله څومره سبزي وخوړله د دوکاندار به شړي به نه او دا د خپل سعادت ګڼي چې مقدس خوا زما دوکان ته راله او نن یې زما دوکان کې دونه خوراک وکړه دا د هغوی یو عقیده ده نو د عربو جاهلانو به هم دقسې یو څاروی به یې خوشې کړ وایي دا د فلاني په نوم باندې وقف دی خوشې کړی مې دی نو دا څاروی به بیا عامو خلکو پېژنده او چې د چا ځای ته به وته څه به یې کول نو چا به منې کول نه دې ته به یې صائبه وي وسیله اوښې ته وایي داسې اوښه چې هغې به بس بچی راوړې او نر بچی به یې نه راوړه بچی به یې راوړې او نر بچی به یې نه راوړه نو دې ته به یې وسیله وي دا به هم د بوتانو په نوم باندې خوشې پرېښودله دا اوښه وصل د بچی د بچی سره نو دا هم د بوتانو په نوم وقف او ازاد و حام هغې نر اوښ ته به وې چې یو خاص شمېر پورې د ده نه به نورې اوښې تېرې شولې نو بیا به یې دې خوشې کړ او په ده باندې به یې سورلي نه کوله وې ده خپله شا ازاده کړله نو دا د بوتانو په نوم باندې وقف وو نو دا د شرک د علامو نه علامې وي د کوم ځناور غوښه پی یا سورلی یا نوره پیدا الله جایز کړې وه دې خلکو پکې د ځانه حراموالی او حلالوالی راوستل نو لکه چې دې خلکو په منصب د شریعت باندې قبضه وکړله چې جایز او ناجایز دا حکم بدوی کوي نو دا خو د الله کار دی د بنده کار نه دی ځان ته لکه چې د خدای نسبت وکړو حلالول حرامول دا الله کوي دوی به وایي دا منګه کوو او غټ ظلم بیا دا چې د دې مشرکانه رسمونو نسبت به الله ته کو په دې الله رضا کیږي او په دې من الله ته نږدې کیږو د جواب دا دی چې بالکل دا رسمونه الله مقرر کړي نه دي او د دې کافرانو مشرانو په الله دروغ ویلي دي او اکثر بې عقل عوامو دا خبرې قبل قبولې کړې وي نو خلاصه دا ده چې څنګه فضل او بیکاره سوالونه دا جرم دی په احکام شرعیو کې سختیا راځي نو د دې خلکو د لاسه احکام شرعیو کې سختی او تنګي راځي او بیا نسبت الله ته کوي خبرې کوي د ځان او نسبت الله ته کوي دا جرم دی ما جعل الله نه دی مقرر کړی الله پاک من بحیرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام نه دې مقرر کړی الله پاک بحیره سار دی چې د بت په نوم باندې پی وقفي دا الله نه مقرر کړی ولا صائبه ولا صائبه او نه الله صاحبه مقرر کړی دا د بت په نوم باندې ساروی خوشی کول الله نه مقرر کړی ولا وصیله او نه الله وسیله مقرر کړې ده وسیله هغه اوښه چې ماده بچي راوړي او نر بچي نه راوړي او بیا د بت په نوم باندې وقفي نو دام الله نه دی مقرر کړی ولا حامل او نه حام الله مقرر کړی دی حام هغه نر اوښه چې مسلسل د یو خاص شمېر پورې ماده ترې نه تېره شي حامل شي ولكن الذين كفروا لكن هغه خلک چې کفر یې کړی دی یفترون علی الله الکذب په الله پاک باندې دروغ تړلی دی چې دا څیزونه الله مقرر کړي دي الله مقرر کړي نه دي واکثرهم لا یعقلون او اکثر د دوی عقل نه لري بې عقله دي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله هر کله چې دوی ته وویل شي تعالوا راشئ تاسو إلى ما أنزل الله هغه قرآن ته چې الله نازل کړی دی و الی الرسول او راشه تاسو پیغمبر علیه السلام ته الله او د الله رسول ته راشه قالو حسبنا الله حسب قالو وای دی حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا من لپاره کافی دی ما هغه طور طریقې وجدنا علیه آباءنا چې من پاره باندې خپل مشران لیدلی دي د جاهلانو غټ دلیل دا دی چې پلار مې کوم کم کار کړی دی د هغې خلاف څنګه کولی شم نه شم کولی نو دې ته ویلی شي که ستاسو پلار نیکه بې عقله او بې لاري نو بیا به هم ته د خپل پلار نیکه په لار باندې دی نو که د چا پلار نیکه په تیاره کې تېر شوي وي په ګمراهۍ کې تېر شوي وي نو هغه د هغه خپل پلار نیکه په نقش قدم باندې نه ځي خو که د چا د پلار نیکه طریقه بلکل واضحه صفا معلومه وي چې هغه د علم خاوندانو د شریعت خاوندانو په نیغه لار د شریعت روانو نو تاسې بنده چې د خپل پلار نیکه له لارې نه بله وخت ته ځي دی عبس روان دی لکه په حدیث مبارک کې یا په آیات کې منع راغلی نو د هغې پلار نیکه د نقش قدم نه منع راغلی ده چې هغه په ضلالت او په ګمراهۍ روان او چې د چا مشران په ګمراهۍ ني هغوی به ټیک د خپل پلار نیکه په نقش قدم ځي د هغې لپاره بله لار نه ده پکار یوسف علیه السلام په جیل کې جیلیانو سره خبرې کړې دي هغوی ته تپوس پوښتنې کړې دي نو یوسف علیه السلام ورته ویل وی ما د خپل پلار نیکه تقلید کړی دی واتبعت ملت آبائی اتباع مې کړې ده د ملت د خپلو باباګانو باباګانې څوک دي واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما د خپلو باباګانو د ملت تابعداري کړې ده چې هغه ابراهیم علیه السلام مې قربي کړې او یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام مې نیکه دی او یعقوب علیه السلام مې پلار دی اسحاق علیه السلام مې تره دی د یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام دا د یوسف علیه السلام نیکه او ابراهیم علیه السلام یې قر نیکه نو ما د خپل پلار د نیکه او د قر نیکه اتباع کړې ده واتبعت ملت آبائی ما اتباع کړې ده د ملت د خپلو پلار نیکه ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام د پلار نوم یعقوب علیه السلام د نیکه نوم اسحاق علیه السلام او د قر نیکه نوم ابراهیم علیه السلام دا تر لفظ پکې خطا راغی نو د خپلو مشرانو په نقش قدم تلل پکار دي چې هغه د سنت طریقې مطابق د الله د حکمونو تابعداري او چې د چا پلار نیکه په تیاره کې ګډوډ کړي نو د هغې تابعداري ناروا ده او دې ده کې د تقلید مثلا یوسف علیه السلام بیان کړی ده تقلید شخصي یې کړی دی لکه بعضې خلک تقلید ته ناروا وایي او شرک او کفر ورته وایي نو هغه هم خطا کېږي ځکه چې یوسف علیه السلام تقلید شخصي کړی دی وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله هر کله چې ویل شي دي ته تعالوا راشه تاسو إلى ما أنزل الله هغه قانون ته هغه قرآن ته انزل الله چې الله نازل کړی دی و الی الرسول او راشه تاسو رسول الله ته قالوا حسبنا وای دی من د پاره کافی دی ما وجدنا علیه آباءنا هغه طور طریقې چې من خپل مشران لیدلې دي پلار لیکونه اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا اگر چې وی پلار دی که د دوی لا یعلمون شیئا چې هغوی علم نه لري د هېڅ شي ولا یهتدون او نه په هدایت باندې وي د جاهلیت په رسمونو کې د خپلو باباګانو تقلید دا یو رسم و او دې تقلید د نیکۍ نه خلک محروم کړي او په بدۍ کې مبتلا کړي در منصور تفسیر په حواله د ابن ابي حاتم لیکي چې دغه خلکو کې یو خوشنصیبه بنده حق خبره به ومنله او مسلمان به شو نو خلکو به ورته پیغور کو وې د پلار نیکه دین دې پرېښود ولې ستا پلار نیکه بې وقوفه اوسه چې د هغې طریقه دې پرېښودله او نورې طریقې دې اختیار کړې نو د دې ګمراهۍ در ګمراهۍ په باره کې دا آیات راغی وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا چې دې خلکو ته ویلی شي چې دا الله نازل کړي حقایق او احکام او پیغمبر علیه السلام طرف ته رجوع وکړه نو دا جمله د قرآن یو بنده یا یو جماعت که اقتدا کوي نو صحیح اصول ورته دی ښولي دې جملې صحیح اصول ښولي دي ړندو ته بینایي ورکوي جاهل او غافل ته انکشاف د حقیقت ښیي حقیقت ورته ښکاره کوي نو نا اهل دی به مقتدا نه جوړی نا اهل مقتدا مه جوړوه چې ته ورپسې روان شي مقتدا یا پیشوا جوړول د داسې کس بالکل جایز نه دي چې هغه ناپوه وي بلکې هر انسان باندې لازم دی چې د زندګۍ مقصد او د خپل سفر رخ متعین کی بیا دې مقصد حاصلولو لپاره وګوري چې کوم یو انسان دی چې هغه ته د مقصد لار معلومه ده او په دغه لار روان هم دی یو ورته معلومه ده او بل پرې روان دی نو که داسې انسان ملو شي بېشک دې انسان پسې ولګه منزل مقصود ته به پې ورسېږي نو دا دنیا چې په دې څلورو امامانو پسې روانه ده څلور امامان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ائمه اربعه مجتهدین دی پسې چې دا دنیا روانه ده او د دې تقلید کوي نو دا څلور امامان دا په دین باندې پیو دا غ یعلمون والا دی لا یعلمون والا نه دی او دوی چې څومره پوی دي نو په دغه خپل علم باندې عمل والو نو د دې څلورو امامانو کې د یو امام تقلید دا په دې ټولو مسلمانانو واجب دی یو امام پسې به روان دی نو ناپوهه کس پسې به نه دی ځکه چې ناپوهه کس ته لار په خپله نه معلوم رک دی دا به تا کوم ځای ته ورسوي تا به مرک کي د ځان سره چې رخ ته نه بدل شي لار ورته نه ده معلومه ځي یو ځای ته او روان په بل اړخ دی حج له روان دی د مکې لار ورته نه ده معلومه مخالف طرف ته روان دی دی خو د مکې نه چې څومره وخت تېرېږي دی به د مکې مکرمې نه ډېر لرې کېږي او چې چا ته لار معلومه وي نو که په مزه مزه هم روان دی اخر به مکې مکرمې ته ورسېږي نو لار د مکې او د مدینې معلومه کړه په دغې لار روان شو مکې او مدینې ته به ورسېږي او که تا مکې او مدینې ته شاکرو ته روانې نو تر قیامته پورې به ونه رسېږي نو اول د لارې رفیق معلوم که چې هغه ته لار معلومه وي د اقتدا معیار چې دی نو قرآن او حدیث ښولی دی دوه څیزونه یو علم او بل اهتدا علم نه مراد منزل مقصود او هغې ته د رسېدو لاره پېژندل د علم نه مراد دا دی چې منزل مقصود ته د رسېدو لار وپېژني او منزل مقصود هم وپېژني اول منزل مقصود وپېژنه بیا ورته لار د رسېدو وپېژنه او اهتدا نه مراد دا دی چې د مقصد په دغه لار روان یا یعنی صحیح علم باندې عمل وکا نو خلاصه دا شوله چې کوم سړی مقتدا جوړی نو مخکې دا وګوره چې کوم مقصد د پاره مقتدا جوړی هغه مقصد او د هغې لارې نه دا بنده واقف دی او که نه دی نو چې وپېژنې چې واقف دی نو بیا وګوره چې دی په خپله په دغې لار روان دی او که نه دی یعنی د ده علم او عمل مطابق دي او که عمل د علم مطابق نه دی عالم دی خو بې عمل دی بیا مقسمه ده نو خلاصه دا شوله چې مقتدا جوړولو دپاره د علم صحیح او د عمل مستقیم معیار پېژندګلو ضروري ده صرف د پلار لیکه تقلید پرېږده پلار پسې روان یو نیکه پسې روان یا یو بنده د ډیرو خلکو لیډر دی نو بس ته ورپسې روان شه یا د ډیر مال او د دولت خاوند دی نو ورپسې لاړ شه د حکومت او د اقتدار خاوند دی نو ورپسې لاړ شه دا څیزونه خدای معیار نه دی جوړ کړی د ډېرو خلکو لیډري یا ډېره مالداري یا ډېر صاحب حکومت او صاحب اقتدار جوړېدل دا معیار د اقتدا نه دی نو معیار د اقتدا د اقتدا علم او اهتدا ده لازم دی په تاسو باندې خپل ځان فکر لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم هیڅ ضرر نه رسوي تاسو ته من هغه څوک ضل چې بې لارې دي اذا اهتدیتم چې کله تاسو په خپله په هدایت یې د دې آیات مبارک ظاهری الفاظ دې نه داسې معلومیږي چې هر انسان صرف خپل عمل او خپل اصلاح فکر دی وکړي او که دا نور خلک هر څه کوي نو کوي به دې ته د خیال کولو ضرورت نشته خو دا خبره د قرآن پاک د بېشمېره آیاتونو نه خلاف ده نو دې آیات نازلېدو نه پس د بعضې خلکو څه شکوک شبهات پیدا شو پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام وضاحت وکړو چې دا آیات د امر بالمعروف نهی عن المنکر د احکام سره منافي او مقابل نه دی که امر بالمعروف دې پرېښودو نو د مجرمانو سره به تم مجرم شي وبنیوی شي سعید ابن جبیر رحمت الله علیه د دې آیات تفسیر کې لیکي چې تاسو خپل واجبات شرعیه ادا کوئ چې په هغې کې جهاد امر بالمعروف هم داخل دي د دې هر څه کولو نه پس چې کوم خلک ګمراه دي نو د هغوی ګمراهي تاسو ته نقصان نه رسوي نو د قرآن پاک دا الفاظ چې اذا اهتدیتم په دې کې فکر وکړه دې نه واضحه معلومیږي چې کله تاسو په لار روان یې په صحیح لار باندې په هدایت یې نو د نورو ګمراهي تاسو لپاره مضر نه ده نو ښکاره خبره ده چې کوم بنده امر بالمعروف ډیوټي پرېږدي دا بیا په لار پاتې شو په لار پاتې نه شو په لار د هدایت باندې نه دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته یو سړی راغی او سوال ترې نه کوي چې فلانې فلانې یو بل سره سخته جګړه کوي او یو بل ته مشرک وایي نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایل ستا څه خیال دی چې زه به تا ته وایم چې لاړ شو هغوی سره قتال وکړه بلکل نه لاړ شه هغوی په نرمۍ باندې پوه کړه که خبره قبوله کړه نو ډېره بهتره ده او که قبوله یې نه کړه نو د هغوی فکر پرېږده خپل فکر کې لګیا اوسه او بیا دا آیات ولسو چې علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نو د آیات ظاهری الفاظ سرسری نظر چې پکې نو دا شبه پیدا کیږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خطبه ویلا او بیا وفرمایل تاسو دا آیات لولئ خو دا تاسو بې موقع استعمالوئ چې د امر بالمعروف ضرورت نشته ښه ځان پوه کې ما د خپله د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي دي چې کوم خلک ګناه ویني خلک ګناه کوي او ویني یې او د وخت مناسبې منې نه کي کوشش ونه کي قریبه ده چې د مجرمانو سره دوی هم په عذاب کې ګرفتار شي یعنې کم خلک چې د ګناه کار ویني نو په هغې لازمه ده چې منې کړي د ګناه کار من رأى منكم منکرا فليغيره بيده چا چې په تاسو کې یو ناروا کار ولید نو فليغيره بيده په لاس کې منی کی فإن لم يستطع فبلسانه که په لاس ته منې کولو وسې نو نو په ژبه دې منې کړي ورته ووایي چې دا ناروا مه کوه او که بیا دغه طاقت یې نه لره فبقلبه نو په زړه دې بد وګڼي او دا دې وي چې ما د خدای وس راکړ نو زه به دا ناروا منې کوم وذلک اضعف الايمان او دا کمزورې درجه د ایمان ده او یو روایت کې راځي وليس وراءه حبة خردل من الإيمان د دې نه اخوا د اوري د دانې عمره ایمان هم پکې نشته چې ناروا ویني په لاس یې نه منې کې په ژبه یې نه منې کې په زړه کې اراده نه کې بد یې نه ګڼې خو ته ناروا ناروا نه ګڼې نو بیا اخوا د اوري دانې عمره ایمان در کې نشته دی لکه ناروا وینې او بس کېږي او نه منې کې نو چې کله شرق را پرېوته نو فساد هم ورسره راځي ابو داود شریف کې دا الفاظ دي چې څوک یو ظالم په ظلم باندې ویني او د ظلم نه نه منې کوي وشي کېږي او نه منې کوي الله به دیم په عذاب کې ګرفتار کړي نو په مسلمان لازم دی چې ناجایز کار وویني نو منې دی کی کم از کم اظهار نفرت دی پی وکړي امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې کې دا معروف څه ته وایي نو معروف ښه کارونه ته وایي نیک کارونه معروف د معرفې نه جوړ دی او منکر د انکار نه جوړ دی نو معرفه هغه څه شوی چې غور فکر په اوکي او وی پیژنې نو دا ښه کارونه نیکانو خلکو پېژندلي دي د دې په مقابله کې انکار دی ناشنایي نو دا نیک کارونه خو نیکانو پېژندلي دي خو دا بد داسې چې یو نیک انسان ته مخامخ شي نو دا ورته ناشنا غوندې ښکاره شي نو معروف هغه فعل ته وایي چې د هغې خواله په عقل یا په شریعت باندې پېژندل شوي وي معروف هر هغه فعل ته وایي چې د هغې مستحسن کېدل ښه کېدل عقل سره یا شرع سره پېژندل شوي وي او منکر هر هغه فعل ته وایي چې ازرو یې عقل او ازرو یې شرع ناشنا وي بد ګڼلی شي نو امر بالمعروف معنا د ښو کارونو طرف ته رابلل امر کول او نهی عن المنکر د بدو کارونو نه منې کولو ته وایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان دی خپل ځان فکر لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ضرر نه رسي تاسو ته من هغه څوک ضل چې ګمراه وي اذا اهتدیتم چې کله تاسو په هدایت وي ته پوره پابند شریعت او د ګډو وډو خلکو ته وعظ او نصیحت کې د ګډوډ کارونو نه منې کې او د دې باوجود نه منې کېږي نو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تاسو ته ضرر نه رسوي من هغه څوک ضل چې ګمراه وي اذا اهتدیتم چې کله تاسو خپله په هدایت یې الی الله مرجعکم خاص الله طرف ته مرجعکم تاسو ورتلل دي جمیعا د ټولو